د دین علم حاصلول دا ډېر یو فضیلت او ثواب والا عمل دی ډېر زیات ثواب دی علم دا د هر عمل لپاره بنیاد ګرځي چې علم نه نو عمل پسکه نو علم حاصلول دا یو اوچت او یو فضیلت والا عمل دی او حدیث شریف کې راځي یوزن یوم القیامة مداد العلماء ودم الشهداء د قیامت په ورځ به د عالمانو سیاهي او د شهیدانو وینې دا به وزن کولی شي تللی به شي فیرجح مداد العلماء علی دم الشهداء نو د علماو سیاهي دا به د شهیدانو وینې نه درنه شي نو چې علم وي د جهاد فضیلت د هغې احکامات ته معلومیږي همداسې د جهاد شروط او حدود دا هم په علم سره معلومیږي اول علم راشي بیا د هغې نه بعد عمل کیږي